او د تشکیخ د خاون جو چې مصنوي وي نو خون ولو مور کوي زمونږ د اشعار جمعات کې یو عالم اجمیر استاد نظم او تصبر شیخ رحمه الله دا شاګردو په نظم کې بنده ته ګلستان درې پیری ویلو ګلستان ګران کتاب دی ادب ختم شو ادب فارسی خو بالکل ختم دی نو ما سره ملګری او هغه ته ته نشي زده کولې ځکه تای ترکیب برابر نکړه رومی وی از خدا خواهیم و توفیقی ادب بی ادب محروم من از فضل رب دا الله نه غواړم توفیق د ادب موږ هم ټول غواړو چې الله پاک دې زمون د هر عبادت مناسب ادب نصیب کړي طالب العلم جماعت کې د جماعت د ادب خیال دي ساتي بی ادب محروم من از فضل رب بی ادب د الله د فضل نه محروم ای ښا بی ادب تنها نه خود را داشته بعد بیا د بسړې یوازې ځان نه تنګي ځان ته تکلیف نه رسي بلکې آتش درهما فاقزاد اور ټولي دنیا ته خور کی زمون شیخ د شاپور رحمه الله به د دې وضاحت کو د بیادبی مثال یو بسر کې دی جامع مسجد ته یو بسر کې وګورځا الله شتی 15 منټه وستو ګورا هر څه بدوړی بی ادب تنها نه خود را داشته بد. شیخ ته پنځپیر رحمه الله به دا خبره کوله شیخ د ټولي دنیا شیخ العرب والعجم چې بیا د بی ډیره زیاته ناکاره سیز دی سړی انسان د خیر نه محروم کوي ادم علی السلام د خیال ادب د خیال ساتو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين الله اوچت کو ادم علیہ السلام ته سجدو کا ابا واستكبر انکار یو کو لوی چاری یو کړه استکبار چې حق د لوی نه پښتانه غلط تعبیر کوي او زبردست خو نه دی پکار ورنه معنی هم دغه ده ښا هغه به وی پنځپیر شیخ رحمه الله چې تبلیغي جماعت اومیان دي مسله د دنیا ګډ ګډ تخپل خورا کړه وی زمون زینی ملګرو د ادب خیالونه ساتو نو خورشه مسله غبر اغونډ کی دا خو مطلق ادب خبره شوه مونږ قران کریم شروع کو نو مونږ به صرف درس د قران کریم کو داغي پنځه آداب به مونږ ذکر کو ادب درې قسمه ادب عامه ادب خاصه ادب ممتازه آداب د مجلس د درس هغه هم نشته خو چې کوم خلک ناست دي نو نهایت اهتمام سره داسې نه چې پروت یو آداب خاصه پینځه به من ذکر کو قران زده کوي نو اول غوږ ورته کیږي غوږ خودل الاستماع للقران غوږ خودل سوره اعراف او داری دو سو سلورم آیات نو چې آداب ذکر کیږي نو یو ادب دا دی داعی ته آداب او دا لس آداب د دعوت تی د 109 من شروع دي او دا وم او اتم ادب دی کله چې قران لسته شي و اذا قرئ القرآن شیخ الاسلام وی ابن تیمیه رحمه الله چې فاتحه قران دی او کنه نقی فاستمعوا له وګورته کیدای خامخا پتا سو باندې رحم وکړي شي لوی رحم قران به درته زده شي ښا کمزې کې ناشتي ملک موکل دې پتا نو دا نه ګوري چې بلکاری نه دی پسې بدرسي الحمدلله سکه لزمون درس واسه دې امیر سي سخا کړی دا ایثار یې کړی دی ماسپښین نه وروسته درس کوي او دغه نور درسونه زما د درس په نسبت ډیر زیات اهم دي الله دلا مشغله درکړي دا دا چیز پیدا کوي کینه د چانه سوالی وغواړه کور کې یو لگاوه زنانه به د نورو څیزونو نه بچ شي فاستمعوا له وانصتوا زکا اذان ویل کیږي فاستمعوا چپ شئ او خانه زنانه چې کله بچا مونږ کو بالکل خاموشي بوا اوس خو که یو طرف ته تلاوت هم کېږي خو بل طرف ته ځان له مصارف وي نو اول قرآن ته غوږ ښودل دویم تفکر او تدبر ځان با کڼای نه ځان نه بړون نه جوړای د غزه کې الله پاک صفاتونه ذکر کړي او دا څوار لسم صفت ته د عباد الرحمن او صفت ته حاصلولو د ټولو اسبابو هغه کسان اتیقوز ویخ ناستے لم يخروا عليها صما وعميانا نو غوږ دی ورته کې خو دا نو سوچو مو کله غوندي تدبر پکې ته وکا عباد الرحمن پتاو لګی دا ملګرو دا ډیر د وحید آیاتوم دی نو دریم راشه غوږ دی ورته کې خو دو زړه منی به هم حاضر یو دی ته ویل کی توجه کامله سورت قاف کی ویشتم سپارا د زاریات نه مخکي و دې شمایات ترغیب ال قران الله ال ته پیش کړي ان فی ذلک لذکرا یقینا په دې قران کې پندې لمن دها چا د پار نصیحت ته کان له قلب چې دا غزړی کان له قلب او القسم وهو شهید یکی دی غوږ اده حاضر دی په زړه باندې لمن کان له قلب تحقیق درجه شوا خپل نه پويږي او القى السمع وغدي ورته کې خودو هو هو شهید په زړه ورته هم بالکل غافل نه ناس حاضری په زړه وهو شهید شیخ تشکر رحمه الله به فرمایل چې کوم خلق داسې نه دی نو غرق دی نه خپل پوی دی او نه بل ته وګیږي زرکشی برهان فی علوم القرآن لیکلی دی او د بنده سره شته دی مکتبه کې نور کله وی راغسته صفحه 255 اول جلد کې لیکي چې تکره قراءت القرآن بلا تدبر دا مسله واوري قران لستو حدا بهتر عمل دی خو عظمت دا دی چې قران تللی او د تدبر سره لولي یو زه زوما ملګری تلاوت کو نو تلاوت په کو سره د ترجمه نه تیر خوان به مال راکاو او حدیث ته عبد الله ابن عمر دی چې هغه سړی چې قران د درې ورځو نه په کم کې ختمي نو لم يفقه ذریو جن ابن مسعود رضی الله عنه ته چاوي چې پلانې قران په یو شپه کې ختمي مرکڼ نه به یې کته نه ځي. اواز ته به فقط ګوري ها لاچی به ورپسې خوري چې اواز می خشي په معنا به ځان نه پوه کوي دغه یو صفت دی لیکن نه په دې اکتفا مکه ځان په معنا هم پوه کا نو اول غوږی خولو دویم تفکر تدبر دریم القاء السمع مع شهادت القلب سلورم قرآن تا با بالمازه نکی نئی که ملګری دیتا ناستی یا بل درس ته ناستی هر یو چی نو دا به نه وای چیرې دا خو زه اسی اورم نه وی او د سبو کې ښه اهتمام او سورته واقعا لا يمسه إلا المطهرون آیات کریمه کې پاغزه بخپل تفصیل شي لیکن د جمهور مفسرین قول دی چې قران کریم تراخلی نو او دسبو کې طلباو ته مونږ کال کې هم دا خبره کوو چې ستا لپاره غټ عبادت او دا د سړي وظیفه شي به یو سړی او د سیمات شو نو دې به دا خیال کوي چې زمانه څه شی روښ شوی دی ښا زکه دغه علوم عالیه دي علوم شرعیه دي د قران او د حدیث شرح کوي دا غي د پر وسیله ده لا يمسه الا المطهرون رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله عمرو بن حزم ته خط لیږو نو پای کې دا لیکلو چې الله یمس القرآن الا طاهرون او پنځم اجتناب د تکبر د لواحق د تکبر چې هغه موانع د فهم د قران دي شیخ ته شاپور درس کې به ونو هغوی به لانو راوړلې بنده به راواړو زه به ورته بالمشافهه ناستم نږدې وی دی زما نه مخکې راړی اوس هم زه وروستو بغیر الحق پناقا سأصرفو ملګرو د لفظي د محاوري ترجمه دا غي ډیر خیال ساتي خامخا منکم عن آیات الذین د پوهی د آیاتونو خپلونه هغه کسان نهه امور ذکر کړي دي چې هغه مانع د فهم د قران کریم نه دي رومبه سره پکې بدعت ذکر کړي دي دویم کبر دریم هوا سلورم حب الدنیا پنځم اصرار علی الزم شپږم ایمان کلک نه وم تحقیق کمزوري اتم د کمزوري مفسرینو په قول اعتماد او نه هم خپل عقلونو ته رجوع قطاده رحمه الله دریم فی قلبه کبر څلورم هوا پنځم حب الدنیا پنځم کلک شپږم کلک ایمان نه وم تحقیق کمزورې اتم اعتماد په قول د مفسر کوي ليس عنده علم الا بالظاهر من المعاني او نه هم خپل عقلونو ته رجوع کوي دا برهان د زرکشي د تخفل نوم دی محمد بن بادر ابن عبد الله الزرکشي لقب دی بدر الدين کنیه یې ده ابو عبدالله 545 هجری کی پیدایش 594 میں کی ډیر کم عمر والا دی یو کم 50 کال عمر ده پیدایش وفات دوړه مصر کې دي ترکی الاصل د دنیا اسباب ډیر کم کوزو او ما تاسو ته اوسم دا ویلی چې د علماء او اسباب کم کوزي الا ماشاء الله شافعي المسلک آداب به موږ ذکر کول ملګرو ته خو اسی با پینځه آداب دا آداب انتهایی لازمی قرآن ته غوږ ایښودل چې غوږ دې کېښود نو دویم نمبر قرآن کې تفکر او تدبر دریم نمبر توجه کامله پسړو پینزم بیا او د سنر اتلل پینزم ځان د تکبر او د لواحق د تکبر نه ځان ساتل نفس قران کریم دا غي عذاب ډیر زیات دي یو تکیا موه قران تا بل په خلاص بینسی طالب وی دی ته چې ګوري کتاب به په غسلاسي پیزار یا بل شی به سر په خلاصي لکه نن سبا موبایل تا پوړا درم خپې به ورته نه اخوا کوي او سلورم په قران بل پاسه بل څه شي نګدي پنځم قران ته بشاکای نه حال بته زمون درسونو کې په دې نږدې دور کې ګڼ درس د قران دا د شیخ ته پنځپیرو نو په صفونو کې ناستو او شیخ سے په د ټولو نگرانی کولا شپږم چرته په قران خپه وانړی ښه شیخ د پنځیر رحمه الله یو زره خبره کوله چې د تپای نه د کوم مخکې مونږ ته چې دا پرته د وی پدی باندې زه خیال مې نه و وار واوښتم نو چې څو پېړي یاد کړ چې زه لاړم راغلم لاړم ځان له مې سزا په خپله ورکوله ښه وم قرآن چرته د لرې نه چاته ونولي او اتم چرته د قران کریم الفاظ په داسې طریقه اونوای چې اراده د لستو دی نه نه هم قران چرته دغه سپرین دی زمونږ ملګری اکثر قران بیر تفریدی ځان لتیلا یو کوستانی لا ما قران خپل زی لیکم مې سړیا مکوا زمانہ قران دی خو به هر حال دې کې اوسم دا اوس چې دا پانی د لمدی یولسمه خبره دا ده چې ته قران ته تکیا اون لګای ښا قرطبی تاسو ګورئ مقدمه د تفسیر کې قرطبی دا آداب ذکر کړی دي او دا یو لس آداب دي امام نووي دا جمع کړی دي الاداب لحملة القرآن او داغی نومی اخد تبیان ابو داود کې او روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تورات مدب کړی دی ذکر کول خلاصه د آداب به موږ ذکر کولا د دې وجه نه یو خبر کوم ملګرو ته دا ساسو عام کلونو کې پکاريږي یو مدرسې ته لاړای نو موافق د قران او د سنت سیږي فروع مصلی چیړل سیاسی بحثونه کول د پارټو بحثونه کول دا نه دی پکار تبلیغی جماعت په نسبت چې تاسو یې د خواصو جماعت ته مناسب ناسته ولاړه ورسره کړې ده هر قسمه خلک خو مقصد او فکر یې وی ښا امتم دي تاغو مقصد او فکر یې وی د دې وجنه په دې نن دور کې چې کومه وبا ده په دې کې اهمه خبره د اتحاد ده تالو کې اوسېږو فی قلت الجبل دلته سیوا د پانو نه هیڅ دند نشته کده چا معمولی دکانګي هغه خلکو ته زه انتهایی دعا کوم چې خپل کرایګانې معاف کړي دي پرون علی محمد راغی ما خصوصي دعوت د بنده چلیږي نو ما خلکو له ترغیب ورکړیو چیرې مې چونکی دکانداری نه ده شوی دوګ تاسو له درکی سزان لنو مې تاسو دو سره کانسی شنو کوي یا خو چټپټي معاف کوي کته وای زبر سخرم نو دا کمزوري عقیده ده ته به وګوره الله ته چې الله د تاسو سره سوره کوي نو هغه وی چې رب فضلیادی تور کاکا مان کرایا وانه غستا نو زما سره وخت دعا وکړه پکاروم داسې د مواسات همدردی دا شو آداب او دا هغه آداب چې مومنو په فهم د قران کریم کې په د قران کریم په غیر د دین نه ناراضي درېمه خبره په دې مقام کې تحقیق د لفظ د قران نمونه د قران او تاریخ د جمع د قران مرجان کې شیخ رحمه الله تحقیق د لفظ د قران کړي دي صفحه 4 کې د قران د لفظ تحقیق قرأ الكتابه قرآن وقراءة وقرآنا واقتراءا إن تقضي المكتوب فيه أو طالعه وقرأ الشيء قرآن وقرآنا إي جمعه وضم بعضه إلى بعضه قرأ الكتاب باب شو فتح يفتح قرأ يقرأ صله شوه مفعول به شو کتاب مصادر زمون لاس تراغل سلور قرآن یو قراءتن دوا قرآنن دری اقتراءن سلور چې سیلی کتاب شي مصادر سلور شو نو یو معنا ای نطق بالمکتوب فيه کم شی چې په کتاب کې لیکلې ده هغه ویل لکه زوس لګایم نو تقوم ای نطق بالمکتوب فيه کم شی چې په کم سیس کې لیکلې شوی دی نو وضم بعضه الى بعض لکه زه دا پاڼې ماڼې راجمع کم او یو بل سره ټک کم مصادر زمون لاس لراغله سلور قرآن یو قراءتن دوا قرآنن دری اقتراءن سلور چې کتاب شي نو په معنا د منطوق په معنا د مطالعه چې مفعول به شي شي نو په معنا د جمع سره خبره کوم شیخ فرمای چې قران ته زکه قران وایي چې مطالعه کړی شوی دی لف نشر غیر مرتب دی او طالعه پسې لاړ یا لسته شوی دی نطق پسې لاړ یا جمع کړی شوی دی شک نشتا قرآن علم دی او نوری اسمائی صفتی دی اسم ذاتی شو او کثرت د اسماء دلالت کوي په عظمت د مسما دا مسما نمونه ډیر د کوم شي نمونه چې ډیری یو انسان دی داغه نوم قاری حافظ عالم هډ ماستر پرنسپل سخی وما الى ذالک دا دلالت کوي په عزت د مسما باندې چې د سړی کې د ډېر لوی صفاتو حامل دی نو قران علم شو او دا نوري اسماء صفتیه شو یو خبره به وکم نو ناخلم محتمم صاحب د مظهر ما راويسته اصول شروع اړي جماعت کې طالب العلم ډیر په طالب العلم او دا سبق قرض بنی ویل شو نو اړي جمعه ته موږ وته غالبا چرته تلو نو محتمم صاحب د مظهر رحمه الله دا جید عالم خلق په افتراعات دی ځان لا چا د چانه زدکړی نه سو نو پاغه پوری خرافات تړي دا به هم داغه لپاره یو ښه صفتي نو ما ور سره شپږ واته کال ویستي دي تخصص می تکړه دی په حدیثو کې بخاری کې په خپل قاری عموما نو هغه د یو طالب نه تپوس وکړو چې قرآنون څه صیغه ده؟ مې دا خو بدهي خبره ده ځکه نن تېر شوی دی. سړی طالب العلم غلی شو ښه یاد ولرئ ښه شاګرد د استاد دپاره نیکنامي ده ناکاره شاګرد د استاد دپاره بدنامي ده مړه چې وای دای شاګردي نو هغه به څو استادي او چې شاګرد دی مثلا حضرت سے په باب چرا کې په یو خاص ځای کې لیکن الله چې ول شاګردان ور کړیو او غټ شاګردان دا دوا شیخ ته پندای اخو شعر و منظره و شیخ تا پنجپیر قرآن خور کو دنیا تا و یو جواهر لکلی دی پدا سینا متسوک لکل نشی کولی عرض مداد ملګرو تاسو زمونږ د پاره ذریعہ د نیکنامۍ همي مونږ هم د خپل مشایخ د پاره ذریعہ د نیکنامۍ همي او ذریعہ د بدنامۍ هم یو ښا نو ما ها نینی نینی شو مغه طالب العلم ته پټ غوندي چې اسړه دا خونن قرانن کې وی چې قرانن مصدر دی شیخ رحمه الله خو قرآ یقرؤ کو قرآنونی مصدر کو باب فتح شو دری معنی شوی په معنی د منطوق خلک لولي تلاوت کوي په معنا د مطالعه کړی شوی په مطالعه د په معنا د ځم یو خبره کوم شیخ حواله په المنجد ورکړی ده منجد مشهور دی دا نن مسلم لیکلی دی پیجری ده خو لغت پوره نه دی د دې مقابل د دین خ کتاب الرائد دی الرائد هم د قمر کتاب دی د ایران نه شایع دی او نن سبا به ډېر ګران ونی نو کوملګری پیدا کوي که دوړه پیدا کوي خو عظمت ته یو ځای دوی وګوري تاسو ته پته ولګي لکه سلام کې به وروسته راشي چې مردم بابا جي په جرح وکړه چې منجد دا معنا چې کړی ده دا د سلیم معنا د سلام نه ده نو د المنجد په ځای باندې که دواړه پیدا شي خو ډېره ښه ده کتاب د عالم د پاره اصلحه ده دا دی نو چې زه به وګورم کو به نه ګورم پاتې به شي څوک به وګوري خو الرائد د دې په ځای که تاسو واخلئ نو الرائد زیات بهتر دی او کوم کسان چې هغه علم ادب پړاوي د قران کریم تفسیر پړاوي نو د علم الادب د پاره یو فقه اللغه او سر العربیه ایران نه دا شایع دی بنده به هلته کتابونه د ادب وي مظهر کې را سره متنبي او متنبي مخکې د محتمم صاحب سره محتمم صاحب نهایت ادیب او چارباغ شیخ صاحب او داغه یو بل سره لینک تو چارباغ شیخ صاحب په دغه کې دمان کې خط به رالیږه په عربی نو محتمم سے بوله جواب ورکو په نظم کې نو ماته یو خوې دا غرا لګل او ما ورته پاشعارو کې خط لیکلې دي خو د پښتنو قلم کمزورې دي ګوز دا ما مخ کې پاتې دي نو ملګری راته وی دا دی راځم کړې یو خو حالاتم وسایلم خلق سره وسایلی من سره نشتا خو اسی دی پوری خبر کوم فقه اللغه و سر العربیه چې یو سړی ادب پڑھاوی نه درجه چې زبردست کتاب دی ایران نشای دی او هغه د 24 غنټې د هر یوې ځان ځان نوم لیکلی دی چونکه خلک مرعوب دی د انګریزۍ نه چې انګریزي وسیع ده نوې عربۍ کې وسعت دی دا بېله خبره ده چې ما او تا پې نه پوهېږو نو الرائد د منجد بلداره دی د ایران نشای دی بهتر کتاب دی شیخ دستور دو چې نږدې کتاب او حواله به په ورکړه او نږدې کتاب نه چې حواله ورکړي جو د هر چا سره منجد غلی غریبا د هر چا سره دی ها اوس دا شو متن خبر اصل کې دا ده چې د هغه وخت نه ما سره دا سوچ شو چې د دې با سلوکټو باندې تفسیر پکاري نو په لفظ د قرانون کې یو اختلاف دا دی چې آیا دا مشتق دی او که غیر مشتق دی د سهولت لپاره زبا لک ترتیب بدل کم نور با خبر آغا سیوی پچ په ملګرو اشتباه را نشي دو اختلاف شو په لفظ د قرانون کې چې دا مشتق دی که غیر مشتق وعلى كل تقدير چې دا محموز دی او که غیر محموز دی جاحظ امام د عربیت او دې ډېر بدمور وو معتزلی وو متعصب نه وو خورلنې بو ته دې ډېر طماع وو ضرورت ته ودرو د د خیال داو چې یره د بچت خیرات کړي یو یو شبه ولار دی خزه تلاړه وی دی خلنی زده ته څل راويسته می ما ته وی چې مال د شیطان شکل جوړ کا نو ما ته چې ما خو شیطان لیدل نه دی نو یې زه بدل راوړم جاهز راويسته خو دې ایمان د عربیت ته ښه جاحظ لکی سم الله کتابه اسما مخالفا لما سم العرب به کلامهم على الاجمال والتفصيل الله پاک د خپل کتاب نوم داسي مقرر کړی دی کتاب لای داسې نوم ایښی دی چې د عربو مخالف دی هم اجمالا او هم تفصیلا څنګه مجموعی ته قران وی لکه عرب بچي او مجموعه ولي کله نو هغه ته به دیوان وی دیوانی متنبی دیوانی حماسه د قران جز تا سورۃ البقره نو قصیده سبع قصائد چې کوم راځي د هغې بعضي ته د سورت بعضي ته آيات نو هغو بيت. ارفع نبکي من ذکرا حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي زموږ محتمم صاحب مرحوم د یوسف والد صاحب الحمدلله ما بی قدری نه ده کړی او خبر وایم زما کلک منلا نو هغه په دې سبع معلقه انتهایی عاشقو ښا دې سړی مې سکای اوس په دې شی باندې لګای ما خپل ویلی و د کوستان د مولانا عبدالمجید صاحب نه هغه په هم د ادب انتهایی ماهر و هغه هم ډېر شوق سره به وي خاځکه کوستانه و جمعات کې به مونږ وی الله دې مونږ ته معافي وکړي چې په هغه کې خرافات ډېر دي سبع معلقه نو ددې آیات د سورت حصي یو ته آیات ویلې کیږي نو ورته بیت وي آخر د آیات ته رعایت الفاصله فاصله لکه اغوی قافیه برابرې نو ګوري دیوان نو قران داغی بازی صورت اغو قصیده د صورت بازی تا آیات اغو بیت نو د صورت اخیر تا فاصله اغو ورطا قافیه ویلے کی وی قران کریم کې چې زیات نوم د قران کریم راغلی دی دورانن نو هغه تقریبا اویا یا د اویاونه لپاسه لفظ د قران دی ښا دا مناهل العرفان فی علوم القرآن تا ډیر ښه کتاب دی مناهل نوې مطالعه نشته خو په غزړی کړه په کړو پکو نو د صفصوله کې جزء اول د مناهل العرفان زما دا دو جلد دی ادا دوړه مجلد جو پدې کې دی ډېر ښه کتاب دی زما خو ډېر خوښ دی ثم نقل من هذا المعنى المصدري وجعلت اسما للكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كلام معجز مصدر بمعنى المفعول من باب إطلاق المصدر على مفعوله د علوم سره ماهر نه نه پويږي ها اوس دې رد کړي اما القول بانه وصف من القرء بمعنى الجمع جمع لکه الشيخ چې یو معنا کړی دا او انه مشتق من القرائن او انه مشتق من قرنه الشيء بالشيء او انه مرتجل إيه موزوع من أول الأمر علما على الكلام المعجز المنزل أو غير مهموز أو لا مجرد من ألف فكل اولئك لا يظهر له وجه وجيه دته مقصد دا دی چې دا مصدر دی او بمعنى المفعول دی او دا راضی مصدر په معنا د فاعل او د مفعول سره راضی هاوس به دا خبره کوي چې کمزه کې لفظ د قران نه حمزه حذف شوی د نو لتخفیف نو د د په نسبت دی لفظ د قرآن مصدر دی محموز دی الف لام چې په داخل کې نو دا الف لام تعریفي نه دي زه د دې لپاره دا خبره پیش کوم چې قران ته فرقان ویل کیږي تسمیة للمفعول او الفاعل بالمصدر فرقان څنګه فارق بین الحق والباطل جدائی راوستون کې پمنس د حق او د باطل کې مفروق څنګه مفروق بعضه عن بعض في النزول سورتونه چې دي بعضې د بعضې نه جدا دي چی دوه نومه د قرآن کریم چی دی دا مشهور دی یو قرآن او بل فرقان هما اشهر اسماء النظم الکریم مناهل والا دا خبره کوي چې بعضی مفسرینو مرجع د ټولو نمونو د قران کریم د دوه تراجی کړی دا لکه صفات د الله ډیر شی دی خو لیکن صفات د الله مرجع د هغې دوه خبرې دي جلال جمال قهر جلال دی جبار جلال دی جمال رحیم کریم